یو سل دویم نمبر دی په نزول کې پس د سورۃ الحشر نه نازل شوی دی ربط او تعلق د دې سورۃ ما کی سورۃ سره پګړو جو باندې هغه صفات چې باغی باندې ځان خسته کول پکار دي نو دې صورت کې هغه صفات ذکر کړي چې هغه دا صفات تخلی وایي هغه صفات چې هغه د ځان نه لرې کول پکار دي دیو جنا ورپسې وروړو بل وجہ سورۃ المؤمنون کی صفائی د انبیاء علیهم السلام بیان شو او سورۃ النور کې صفائی د بی بی عائشہ رضی الله عنها بیانې دیو جنا ورپسې وروړو یا مکی سورۃ کې د نوح علیہ الصلوۃ والسلام د بیبي د تباہی ذکر شو نو دې صورت کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي د صفای ذکر کوي دیو جنا ورپسې راوړو نورم ګڼ وجودي امتیازات د صورت دارنګي صورت ممتاز دې د نورو صورتونو نه بیان د حکم د زانی باندې کم سړې یا خدای چې زناو کی داغي حکم په دې صورت کې چې څنګه بیان شوی دی دا سبل صورت کې نشته دارنګي صورت ممتاز د نور صورتونو نه په بیان د آداب سبعو لدف الفاشا و آداب ذکر کوي د پاره د دفع د فاشا دا سه بل صورت کې نشتا نورم ګړ موجودي داوره سورت بیان د هغه امورو چې پاره سره بهای ختميږي قواعد ذکر کوي او آداب د صد پاشا د پاره دارنګي اصول د برات صحابه کرامو د پاره څنګه چې دې صورت کې بیان شوی دی دا څه بل صورت کې نشتا خلاصه د صورت په دې صورت کې اصول ذکر کوي د پاره د برائت د صحابه کرامو او دا غیر پاره سبب واقعات بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ګرځیدل دا اول اصول د برات د صحابو د پاره چې څوک په صحابو باندې الزام لګئی نو هغه منافق دی آیت نمبر 11 یو لسم کې چی سوک د منافق صفائی کئی نو دا غد پارهم سزا دا لکل امرهم منهم مکتسب من الاسم ام دی آیت کی لکل امرهم منهم مکتسب من الاسم دریم دا چې په صحابه باندې الزام دا په ځان باندې قیاس کا او دا ذکر کړي آیت نمبر 12 دولسم آیت کې خو څوک چې په صحابو الزام لګئی نو په صحابه کرام باندې الزام په ځان باندې سیاست کا یعنی دا سی وګڼه چې دا الزام په ما لګېدلې دی ولی چې صحابه کرام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دي او چا چې په هغه الزام لګولې دی نو دا سدا لکه په مای الزام لګولې دی سلورم دا چې څوک په صحابه کرامو باندې الزام لګئی نو دا نه چې توای زب تحقیق کوم زب تاریخ ګورم چې دا الزام صحیح دی او کنه نه بس چې په صحابه الزام لګای پوه چې دا غړ خنځیر دی دا نه چې سوای زب تحقیق کوما دا چې سوق صاحب او الزام ولګي پوښا چې دا غټ پلیته دا سوقي سلورم دا پینځم چې په صاحب باندې الزام لګیدل دا وړه خبره مګړه الله وی دا تاسو معمولی گناہ گنلا هو هو عند الله عظیم دا دا الله بنسبان ډیر لوی گناہ وا تا ته وړه خبر ښکاری الله وی زما بنسبان ډیر لوی خبر ده صحابو الزام وړ مګنا ډیر لوی خبر ده شپګم دا چی په کم جماعت کی د صحابو بد ویلی شی دا غی ملګرتیاو نه کی اسنا چی دا غی سره اتحادو نو کی ولسم آیت گوری آیت نمبر سترہ یعذکم اللہ ان تعودو لمثلی ابدا الله حکم کوي تاسو ته چې واپس نشي پشان د دی واقعي د همیشه تر قیامت ابدا مطلب دا چې نن خو په بی بی عائشه رضی الله تهمت ولګېدو اے زمان پیغمبر صحابه تاسو په دې تهمت کې شریک شوي وګوره یاد ساتئ تر قیامت پورې چې څومره انسانیت راځي او څومره ځان د مسلمان وای نو د صاحب مبارک په تومت کې بیا شریک نشي هیڅ شریک نشي د هغه جماعت ملګرتیا او نه کې چې هغه صحابه بد وای نو په کومو سترګو باندې خلک د شیعو سره اتحاد کوي چې ځان ته مذهبي جماعت وای او د شیعو سره اتحادونه کوي هغه شیعه چې هغه د صحابه بد وای ولې د هغه سره اتحادونه کوي دارنګه تقریبا څلور فائدې ذکر کړي د پاره د دفع د فاشا د بهای ختمول د پاره څلور اصول ذکر کړي اولنې اصول آیت نمبر 2 دویم آیت کې اول قانون دا چې زناکار سره او زناکار خدا سر دوری وای نرمي به باندې ونه کوي دویم دا دویم قانون آیت نمبر 3 درې مایات کې هغه خلک چې پاک دامن باندې عیب لګي او ګوان ور سره ني نو هغه اتیا ګوري وای چې بیا د بار الزام نه لګي په پاک دامن خلکو باندې سلورم قانون د دفع د فحشا لپاره آیت نمبر 6 په جماعت کې والذین يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة هذه الأربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين کله چې سړی په خدای باندې الزام ولګی دا زنا او د هغه سره ګواه نه وي نو د هغوی د فیصلې طریقه دا ده چې سړی به څلور قسمونو کې په الله چې دا رښتینی دی او پینځم دا کچره دې درو جنې نو الله لعنت دی په دبر او ښځه به هم څلور قسمونه کوي او پنځم به دا وایي که چېرې دا سړی رښتینی نو د الله غضب دی په ما باندې نو دا څلور اصول د پاره د دبې د پاشا دارنګي په دې صورت کې او اصول ذکر کوي آداب سبعه هو آداب ذکر کئی د پار د سب د پاشا د بیائی د لار بندولو د پارا هو آداب ذکر کئی اول قاعدہ آیت نمبر ستائیس ویشتم آیت کی ولی په معاشره کی زنا شروع شی د دی وجی نه چی په خپلو خپلوانو کی غیر محرم کور ته راځی جینې په خپل خپلوانو کې د غیر محرم کور ته ځي یره دا زما د ترزوی کور دی دا زما د تر کور دی دا مې د ماما کور دی دا مې د فلانی کور دی دا مې د فلانی کور دی حالانکه قرآن کې د ښځې د جینۍ چې چا سره نکاح نه کیږي هغه ذکر شوی دی سوره نساء کې ما تفصیلا ویلي د دین علاوه چې هر څوک دی د ښځې د هغه سره لاس ملاول غب شپ لګول خبرې کول دا حرام دي او کله چې په دې اصول باندې عمل نه په معاشره کې زنا شروع شي اول دا شیطان به وسوسه واچي یرا اخو زما د ماما کور دی اوس بزر دینه پرده کوما ورزا نو الک بروان شي نو د ماما کور ته بلاړ شي آی کې با د ماما لونو سره غب شپ لګای جنګیانو سره به غب شپ لګای جنې به وای یره دا خو زما د ماما کور دی نو جنې بلاړ شي ماما کرا هغه به د ماما زامنو سره غب شپ شروع کی دارنګ د ترور کور او وغیرہ وغیرہ د ترکور وغیرہ نو جنای د پردی الګ سره غب شپ شروع کی او الګ د پردی جنای سره غب شروع کی کده تر لور دا کده تر لور دا کده ماما لور دا کده تر زوی دی کده ماما زوی دی کده تر زوی دی د دین علاوه خو پرېدا دا ډیر زیات دي دا ټول د الکانو د پاره جنکه غیر محرم دي او د جنکو د پاره الکان غیر محرم دي نو غب شپ شروع شي نو اخیری انجام په زنا باندې جوړ شي الله پاک اغلار بندي او الله وی یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم نو اول قانون دا الله وای اے الکا پردی کور لا بنځي جنکو سر په غب شپ نه لګي جنکو دوی اے جنې پردی کور لا بنځي الکانو سر په غب شپ نه لګي چې کله دا لار بند شو نو شیطان حیران شو اوسو الک پردې جینې کره نه ځي او جینې پردې الګ کره نه ځي د زنا اډه خو بند شو نو اوس الکان کولم سي ځوانان کولم سي هو توي دا جینې چې پلار روانه ده سبق لا دې ته داسې په یو ښه نظر باندې وګوره نو هغه غریب به روان نه وي سکول لبزي کالج لبزي یونیورسيټي لبزي مدرسې لبزي او دا زناور دیګو ورته پلارو کې ولاړیو کله به یو طرف ته ګوري او کله بل طرف ګوري په بد نظر باندې بګوري دې لپاره چې نیت خراب شي آ خبرم نه او دیو ته پلار کوڅو کې ولاړی دارنګي جنکه اغي ته وای چې دی الک ته وګورا څومره خسته دی څومره دا کلب پیشن دی څومره خسته باډی دا دی چیز ته وګورا دې سترګو ته وګورا څومره خسته دی دې ته وګورا دې ته وګورا نو جنکو ته ځان له وسوسه چې الکانو ته ځان له شیطان دویم قانون آیت نمبر 30 درشمه شیطان حیران شي چې الکان پردو کورونو ته نه دي جنکای پردو کورونو ته نه دي الکان جنکو ته ګوري نه اوس بس کو اوس جنکو ته دړګي وسوسه واچي مومنانو زنانو دوایا چې ښکته کی خپل نظرونه او د خپل شرمګاون حفاظت کی ویا فنا بروجاون او ښکته کی خپل نظرونه لرا مطلب دا جنکای بالکانو تنګوري نو کله چې دا مونږ شو شیطان بیا حیران شي هلکان پردو جینکو ته نه ګوري جینکې پردو هلکانو ته نه ګوري د یو بل کورونو له ونځي اوس بس کوما اوس بیا راشي او جینې ته پزړه کې وسوسه واچي جینې دا دومره خسته کپڑے دی اچولې دا دومره خسته غاړه دې کړې دا او دارنګي دا خستا فیشن په دې کپړو باندې دا پیتا کړې دا دا پوچاو نه لیدا دا تاسو لکړې دا په دې غاړه باندې دا خسته ګلونه دې لګولې دي دا خو چاو نه لیدل نو سلورم قانون ولا یبینا زینتهن الا ما ظهر منها سلورم قانون دا جنای ته بیا وسو سواچی دا خسته غاړه دې کړی دا دا خو نه چا ورلې دا دا پازې دې په خو باندې اچولې دي دا خو چا ورلې ده نو بیا با جنکو ته جنکو ته بیا وسوسه واچي چې دا دومره خسته پازې دې اچولې دي دا دومره خستا پازې د اچولې دي دا خو اچا ونی لیدل دې خپل یو شړنګ ورکا چې خلک وې پازې ګوي نه کړه خلکو ته پته ولګي چې دومره خستا پازې بیا چولې دي دارنګي خلکو ته پته ولګي چې څومره خستا جوړه په غاړه چولې ده ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها جنې ته وسوسه چي دا صادر لږه سه وران وی جاړ کا چې خلک دې دا غاړه کې وګوري سم دما او بلار رواني اسی بلا صادر داسې تا وراته وادي چې پړونو لرا پسینو باندې لوی لوی برقې دی واچي دا نه چې پیشنی برقې اچولې دا د څه لپاره دې لپاره ټول مخ هر سبب پټ کی وسترګې بخکار کړی دا د څه لپاره د دې لپاره چې سترګې خایس کو ټول انسان په سترګو کې چې تاسو سترګې ښکارا کړې او د دې مقصد دا دی چې ته الکانو له زنا دعوت ورکې په زور دعوت ورکې وليضربنا بخمرهن على جيوبهن واد چې لوی لوی پړونو لرا پسیو باندې زنانو ته وایا چاغي دې غټ غټي بورکي واچي خاوند به د ځان نه د غوجلې موقع جوړ کړي ښا ډډوزي به تخیج زړه بړستن به چرته به خاون لخای سونه کی او چې بهر بازار لدی توبه دا قسمه قسم خوشبویان به لګولی اترونه به لګولی دې لپاره چې پلار باندې چې خلکو له خوشبوئی ورسي حالانکه یاد ساتئ هغه زنانه چې هغه خو سویانې لګوي بهر په لاره باندې سپرېګانې لګوي په هغې باندې د الله لعنت ورېږي ځکه هغې د زنا دعوت ورکوي هلکانو له ولا یبین زینتهن الا لبولدهن دیندار زنانا د قران نه خبر زنانا هغه داسې نه کوي هغه خپل خایس صرف او صرف خپل خاون لکه هغه په دې کویږي چې زما خاون زمانہ خوشاله نو زما ژوند خوشاله په نور سړو باندې څه کوم نو دا لارم بند شو شیطان بیا حیران شو چې الکان پردو کورونو لنزي جنکه پردو کورونو لنزي الکان سړو ته نګوري سړی الکانو ته نګوري او خزا خپل خایسم نخکار کړی نو بیا وراشي جنې تبا زړه کې وسوسه واچي یارا جیبه خبره ده ټول عمر دې درونو خدمتونه وکړل ستا د واده خو هیڅوک غم نه لري ستارونه ای په ځان له مزه کوي ودونه کړی دي ستا د واده څوک غم نه کوي تر کومه به پکور کې ناشته دا غم ور سره نشتا چې د دې خور واده کول وړي بدکارای ته به لمسي او غدارنګي هلکانو ته به وسوسه واچي یره تر کومه با داسې لوند ناشته سام شران رونه دي ای خو ځان له ودونه کړی دی او خو بیغمه ناشته تعالی خو څوک د واده غمم نه کوي نو الک له بزړه کې وسوسه واچي دې لپاره چې زنا ته زنا د پاره آماده کی نو پینځم قانون آیت نمبر 32 و دیرشم کې آیت نمبر 32 دو دیرشم کې وان کې ول ایام منکم وصالحین من عبادکم و امائکم او هر هغې جینۍ ته وایي چې د هغې واده نی هلک یې نی خاوند یې نی الله وی وانکه الایام منکم نکاو کئی لوندانو تستا سنا اغا لوند جدا اغا نکاح نشتا اغا لنکاو کا اولی پی بانی نکٹی اغا آواز کی کوژده مې ورله کړې ده نو واده ورله وکړه زمونږ استاد محترم فرمایل هوی یو ملګری و بیا وی چې د ګرمۍ موسم او زما مور پلار بهر ذهن کې ګډونه اچولیو یو خوا کې زوم او خوا ګډ کې پروت ما نو دې مور می دې پلار دوي چې سړیا یالک لواده نه کو نو هغه چې پسې ولا ولا ځان لدی وګټي نو پاغي دي ځان له کی کنه زه ول په سبا نه وکم اوي هغه وته وی چې ځان له دی وګټي زه ول په سبا نه وکم الکه دا څه خبره ده او ته بلارې ته ول وادو کا نو هغه بیا غټی کنه ځان نو ای او ای پسې ولو کما ځان لدی وګټي او ځان لدی وای مور می وته وای چې دا کور کې کټه ولاړ دی بس دا به حلال کو ولیمه کې به ورکو بس واده به وو دې کې څه خبره ده وې پلار مې وته وای چې دا وربا وی بیا نور د کلی مالې خبرې شروع شوې ما یو ساعت انتظار کو او ما وی چې زبا انتظار وکم اوس به د کټي خبره شروع کی د واده خبره شروع کی اوس به شروع کی یو ساعت تیر شو نو خبره ونکړه د واده وای ما سر راوچت کو ما ته چې بیبي هغه وی ها وای ما دې کټیا خبره بیا وکړي او لوندانم سنوي اوس رالو غلام ته وسوسه چي هغه نوکر ته زړه کې وسوسه واچي چې تبا تر څو دا خدمتونه کوي او استاد وادوم څو غم نه کوي بیا شیطان رالو جنکو ته وسوسه واچولا چې لګدا سي بازار ته چکر هوا بازار ته لاړ شه زړه آزاد کا کالج نو سه په نوم باندې چکر ولګوا او دارنګي بازار ته لاړ شه چکر ولګوا ټول عمر په دې کور کې ناشته بار ته ولې نه چې هغه د معاشري د سمولو د پاره د زنا د ختمولو د پاره ډیر بهترین اصول دي خو اعلی چې مسلمان خو قران ووري کنه مسلمان کې دا احساس نشتا چې قران می زکول غواړي نو دیو جنا په معاشره کې زنا عام شي او انجام داشي خزه بار تراوزی او وی میرا جسم میری مرضی زما جسم زما مرضی دا سچ زغوانم نو هغه بکوم قران دا قوانین د دې لپاره ذکر کړي چې د مسلمانانو معاشره سم شي د دیو جنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوفی والو ته خط لیکلو علمون ساکم سورۃ النور خلو زنانو ته سورۃ النور خایي ناغرالو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے فریاد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر اوختو چیر اوختو انو خلق و دوی حضرت نوی مسلمان شوه دی او ډیر لوی نواب دی خیر دی گزاره ور سره وکا هغه ته فرمایل قسم په الله د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت او زما د رب حکم د دې بیوقوف د پاره نشم پرې پوزي او چې کله رالو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمیدار ته وی اق شان سپېړ ولا ورکا څنګه چې تعالی درکړو هغه سرپیړه ورکړه او لاړو مرتد شو حضرت عمر جا ورکی کا مرتد کیږي خپل کار وکړي ولا تاخذكم بما رافت فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر چر تاسو ایمان وروړي په الله پر د اخرت باندې ولیشهد عذابهما او حاضر دي چې عذاب د دوانو ته او زناکار خدا نه یو زاګی دا سره مگر زناکار سره او مشرک سره دا وجه سره زناکار خدا او مشرک خدا دا دواړه یو ځای کړلې دا ولي دا زګه څنګه چې د زناکار خاون نه معلومه ارسو برازي خپل حاجت پوره کوي دا رنګي د مشرک اعلانې معلومات کله یو دربار د بسجده باندې پرتای او کله بل دربار د پرتای زناکار سړی او زناکار او مشرک سړی څنګه چې د زناکار او د زناکاری خاون او خزه معلوم دي دا رنګ د مشرک سړی او د مشرک خزه الہ نه معلومه د دیو جنا یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دین خلیلی فلینظر احدکم من یخاللو یو سړی د خپل ملګری په دین باندې وی نو دې چې چا سره دوستی کوي نو دې دې ګوري چې چا سره دوستی کوي دارنګي د دا فارسی او شاعر وای کنا د هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز جنس د جنس سره پرواز کوي کونتر د کونترو سره او باز د باز سره دارنګي پښتانه وای و چې د بل کلی دله نه پیژنې استاد کلی دله سره به یارا نه چې د بل کلی دله د اوس نه پیژنې نو استاد کلی د دله سره به دوستي وي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوفی ته لاړو درې ورځې بعد خلک را جمع کړل هاي ته تقدیر کوي یا آل الکوفا قد علمنا شرارکم من خيارکم قالو کیفا وما لك الا ثلاثه ایام وکوفی والو مونږه تاسو نه بد خلقو مو پیجندل او خلقو مو پیجندل زمون سره خلک محبت خلک راغلیو زمونږه خلک تاسو خو خلکو سره مرګري شول او زمونږه بد خلک تاسو په خلکو سره عملګري شول فنزما خيارنا الى خياركم وانزما شرارنا الى شراركم دارنګي پښتانه وای وای د می خيار سنداوي دا زګه چې دواړه یو بل سره برابر وي او پښتانه وای وای چې په خوې سره ساری دا غي دواړو یاري وي چې خوې نه یو وي چرسیان پودریان نشیان تمشایان ایده چرسیان پودریان نشیان تمشایان سره نشته او دیندار خلک د قران والو سره ناشتي نو بس هر سړی د ګوري چې چا سره دوستی کوي د سړی په باره کې تپوس مکوا دا غل مرګری په باره کې تپوس وکا ځکه یو ملګری بل ملګری سره خامخا ملګری کیږي فإن كان ذا خير فقار نصراتان وإن كان ذا شر فجانب تاتدي کله خیر ملګری نو کله شر ملګری ځان دی نه وساته او کله خیر ملګری زر ور سره مرګتیا وکا نو دیو جنا چې د چرسیانو مجلس کې کېنی د چرسیانو په نوم بیا دیږي کتار سمره نیک باندې وي دیو جنا زناکار او مشرکا زناکار او مشرک دواړه یو ځای کړل وحرم ذلک علی المؤمنین حرام کړی شوی دا کار د زنا په مؤمنانو او پینځم دا چې د الله لعنت دی په دوانی ان کان من الکاذبین کچر دی د درو جنونا او دا ولي کله چې دا قسم قسمونه او کی او لعنت او غضب وای نو دواړه بجودا شي دا زکه چې خلو خاون دواړه دا ډېر بهترین ملګری دي کله چې ښځه او خاوند دواړه په یو بل باندې بدګمان شي بیا د هغې کور نه جوړېږي چې خاوند کور له یو شی وروړي او په سباله پته نه لګي چې هغه شی څه شو نو خاوند بیا یې سم نه وروړي کور ته او دا جیبا کور دی زه شی وروړم او سباله پته نه لګي نه وروړي بیا او چې خاون یو شی وروړي او ورکیږي نه به اجازه ته څوک څه شی نه رالي هغه لازم کورسان دی هغه خوشاله دی د خدای او خاوند ژوند داسي چې دا دواړه ژوند مرګري دي او مثال د گاډي د پایې دی گاډي کې چې کله دواړه پایې دواړه طرفه پایې دا برابر وي نو گاډي چلے دي او کچري یو پایا پای کې هوا کم شي نو بیا گاڑی وبلین گئی بیا پایا نه چلی دارنګي خزه او خاوند دواړه داسې بهترین ملګری دي چې دای با په یو بل باندې اعتماد کوي یو بل سره به مینا او محبت کوي د یو بل خبره به برداشت کوي کچره خدا او خاوند ار یو ځان ته په باندې سیر وای بیا کار نه چلی ځکه کله به خاوند غوسه کوي نو خزه به برداشت شي او کله به خزه غوسه کوي نو خاوند به برداشت شي دا څنګه چې خاوند دی وایي چې زه پلاتونی ما او زه کول کولا خانه هر څه به زما مني نه خیر دې کله کله برداشت کوي داوم نه خزی دینه غلط مطلب نالی ورد خاون عزت مرتبه زیات ده د خاون قدر زیات دی د خاون د خبره برداشت کول د خزی لپاره زیات دي د دیو جنا خزا او خاون داسې بهترین ملګری دي چې کله د دوانو اعتماد وی نو ډېر خجوان تیریږي او ډیر د مینې محبت ژوند تیریږي او کله چې د خځه او خاون په یو بل بې اعتمادي پیدا شي نو بیا ژوند نه چلیږي د دیو جنا او خيار خځه چې هغه خپل خاون په اعتماد کې ساتي هغه کار کوي چې باغې باندې خاون خوشحالي هغه کار کوي چې باغې باندې خاون خوشحاليږي هغه کار نه کوي چې باغې باندې خاون خپکیږي حضرت عمر رضی الله عنه واسنو ویلي چې خپل زنانو ته سورۃ نور وخایي زګه دې کې د زنانو د لپاره بهترین احکام دي او کله چې د خوشحالي ژوند غواړي سورۃ نور ځکه افسوس دي نو قران سو کاوري او قران سو کې ځکه نه څوک اوري او نه څوک زده کوي او نه د قران سره د مسلمان مینه شته او کومه ته قران خایو چا سره ټیم نشته دا اورېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د مینې محبت ولیو ځکه هغه په قرآني اصول باندې عمل کړو دارنګ نن د حق پرست علماء ژوند وګوره د خزو د خاون د مینې او د محبت ژوند دي زکه چې هغه په قران باندې عمل کوي حدیث باندې عمل کوي نبی علی السلام ژوند دومره د مینې محبت او چې کله و نبی علی السلام jihad لتلو نو ځان سره یو بیبي بوتلا دا د دې لپاره چې سباله مسلمانانو ته سانتیایي غرض مې داو چې د مسلمان ژوند د خځې او د خاون اله د خوشحالي ګرځي چې کله د دواړو په یو بل اعتماد وي او دواړه د یو بل په طبیعت باندې پوي او د هغه مطابق ژوند تیري چې دا سې نه خزبا جدا قسم کوي او خاون به جدا کوي اوس دویم صورت د خدي و یدروان العذاب لره بکړې شي د دې خدین عذاب انت شدار با شهادت بالله چې قسمونه بکې سلور قسمونه په الله باندې انه لمن الكاذبین چې زما دا خاوند درو جنا په ما د دروغ الزام د زنا لګولې دي والخامسه ان غضب الله عليها او بنزم دا چې دا الله غصه دی په دې باندې کچره دا وی درې شینو نه ګوره دا پینځمې د دوانو کې جدا کړو دا ولې مخکې وې والخامسه ان لعنت الله عليه دا لعنت دی په دې سړي باندې قدر او جنوي دا اتم او نهم اتم آیات کې موږ لګیا یو سورته نور اتم آیات کې سورته نور اتم آیات شروع دي نو مخکې وی الله ان لعنت الله علی چې دا الله لعنت دی په دې سړی باندې او دلته وای والخامسه ان غضب الله علیها دا ولې فرق څه دی دا ځکه چې سړی د لعنت نه یریږي د غضب نه نه یریږي عذاب نه نه یریږي ګار سمره عذابونه راشي کرونا وایرس نه چی چې د پاسه تندر راوړ دي پروايي دي زړونه سخشي ځکه خو قران لراځي نه کور کې بناسي لارو کوڅو کې بناسي خو د قران درس نه بنراځي په دومره حالاتو کې زړه دې سخت شو او زړه دې نرم نشو د سړی زړه سخت دی هغه د غضب نه نه یریږي او د لعنت نه یریږي د کنزلو نه یریږي چې سړی وي نو دیو چې نه مخ کې وي ان لعنت الله علیه کان من الکاذبین او خزې د لعنت نه نه یریږي ښځو کې د لعنت ماده ډیره زیاته وي د کنزلو ماده په کې ډیره زیاته وي هر چا ته کنزل ماشوم ته چې غوسه شي وړو کې ماشوم بچي بي د یو کال په پوره شوی نه یو دا به ته کنزلې شروع دا به ته خیره شروع کی دارنګه وړوکی ماشوم به وي هغه به په هیڅ نه پوهیږي او دا به ورته خیرې کوي ماشومان خو څه چرګو ته کنزل کوي ګړو بيزو ته کنزل کوي غواګانو ته کنزل کوي خاون ته خیرې کوي کنزل کوي دارنګي بچو لګي نو خزه د لعنت نه لري ها د غضب نه او د الله د عذاب نه ډیر یریږي او اوس ارس مکس کیوی دی نه سړی د لعنت او غضب نه یریږي او نه خدای یریږي پروايي نشتا الا من شاء الله زګه یې پینځم جدا جدا کړل ولولا فضل الله علیکم ورحمتو وان الله تواب حکیم کچر نوی رحمت الله پتا سبانی ورحمت رحمت الله نو دا سورت به نو نازل کړي هو الله رب العالمین دا سورت نازل کو د سره لپاره د دې لپاره چې مسلمانانو لا مسلمانانو لا اسانتیا شي احکام ذکر کړل مسلمانانو لا د دې لپاره چې مسلمان ملت په دې باندې عمل وکړي او زنا ختم شي وان الله تواب حکیم یقینا الله دې توبه قبلون کې حکمتونو عال ذات ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم اوس دی آیت کې هغه اصل واقعا ذکر کړي د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها چې دا غي د وجنا دا ټول سورۃ نور الله نازل کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قانون او دا عادت مبارکو چې د ځان سره به یو بیبي بوتلا کله بچ جهاد لته او دا نه چې ګنې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شوق دا صرف د دې لپاره چې مسلمانانو له اسانتیایي زما امتیانو له اسانتیایي چې کا جهاد لذي او د پردي بندوبسي نو ځان سره بوتلی شي نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل حبش لوبي کوله او نبی علیہ السلام ام المؤمنین ته وی راشه او دا وګوره بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه قتل او د نبی علیہ السلام په دې وګه مبارک باندې خپل زنه کې خدا د مینې محبت ژوند د نبی علیہ السلام بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه داو چې نبی علیہ السلام به یو بیبي ځان سره بوتلا رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه بنو مستلق روانو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها روانه کړه د سفر مطابق د عادت مطابق کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوه بنو مستلق نه واپس راتلو نبی علیہ الصلات والسلام د سحر راتلو شپه دی رشیوا پړاوې چولیو بی عائشہ رضی الله تعالی عنها وی ما نبی علیہ الصلات والسلام ته وی حضرت از او د سماتی لزم نو ایزه لاړم او نبی علیہ الصلات والسلام پدی اراده چی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کې جاو کې ناس ته پته وتاونه لګی دا اغي روان شول او زما هر اوښلې دو کم چې زما په غاړو نو ما هغه هر راټولولو او پدې کې زمانہ قافله لاړه کله چې هار ما را ټول کو چې رالم چې ما وکتل نبی علیہ السلام نشتا قافله نشتا زډیر زیاته خفشم خو دومره خو خيار وا چې وای ما وی چې نبی عليه السلام به ضرور سوکرا لګي نو باغ ځای کې ناستم چې کله سهار شو رڼا شو یو صحابي دی نبی علیہ السلام د خپل عادت مطابق یو صحابي دی حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی الله تعالی عنہ هغه پرېږي دی د دې لپاره کومه صفاتی شي نو ته بازار سره غراوړي ډیر زیات خفه شو بهرحال بیا شر دی لاوی ما د صفار ابن معطل نا د دین علاوه بل خبره نه اورلې وای هغه رالو او ماته اوخه کینه ولا او زه هغه کې جاوه کې کیناستم او موږ دواړه را روان شو کله چې مدینه ته راورسېدو نو منافقانو پراپګاندا جوړ کړه تهمت یې ولګولو چې د دې دوانو خلکو کې د مخ کې نه لار وا او مخ کې نه دوستی وا د دې وجنه عائشہ رضی الله عنها ورته پاتې شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو نو ډیر زیات پریشان و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چون کې عالم الغیب نو اوس وخت بریلیان وی پیغمبر عالم الغیب غیب پویدو چې پیغمبر په غیب پویدو نه دا دومره تکلیف بی بی عائشہ رضی الله عنها د تر رسیدل خو ویلی به چې دا د منافقانو پراپګاندا دا, دا دروغ دي زما خزه پاکه ده بهرحال بی عائشہ رضی الله تعالی عنها وای وای زه کور ته رالم او چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان دی ما ته پته نشته نبی علیہ السلام پریشان دی او د مخ کې پشان مینا او محبت د نبی علیہ السلام ما سره نشته خبره ما سره نه کوي زه بیمار شوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور بیبیانو نه تاسو کوي چې عائشہ څنګه ده ما سره خبرې نه کوي ما ته پته هم نشته چې سوجه ده بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان دي صحابه کرام خفدي او ما ته پته نشتا یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وینځ نه تاسو کوي او ته وای چې عائشه څنګه ده داغه ته وای دادر بری رضی الله تعالی عنها او ته قسم په الله حضرت بی عائشہ ډیر پاکه خزه ده او هیڅ کمه پکې نشته ها صرف یو خبره ده چې کله کله وړاغږي داغه وړا هغه ګل شي هغه د نه کلفي کې پاتې شي او سر ګلاوي بيزراشي هغه جټګي او هغه دغه شان پاتې شي صحابه کرام نبی علیہ السلام را جمع کړی دي چې د بیبي عائشه رضی الله عنها په باره کې سوای یو صحابي فاسدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې دا بالکل دروغ دي بیبي عائشه پاکه ده او دا د منافقانو پروپاګاندا ده بل فاسدو او هغه وای وای لا لا رسول الله ستاره بار بی بیان ډیری دی فریدا نبی علیہ الصلات والسلام پریشان دی تمنډه شمن رسول بل صحابي پاسه دو او نبی علیہ الصلات والسلام ته وای چې دا بل صحابي ته وای چې تا زما د قوم سړی ته منافق وې منافق بته او منافق بستا پلاری صحابو یو بل پسې توري راواغستې او جنگ جوړ شو د نبی علی السلام په مخامخ د سو جنا د منافقانو د وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو زما په مخ کې جګړه کوي او نبی علی السلام وی والله لا علم علی الا خیرا ولقد ذکروا رجلا ما علمت به سوءا قط ولا دخل بيتيا قط الا وانا حاضر په قسم په الله زب خپل حال او عیال باندې د خیر نه علاوه هیڅ نه وینم او دای داس یو سړی یاد کړی دی چې هغه زما کور دا زما د موجودګۍ نه بغیر راغلی نه دی پیسې کېدلې کم دی نه لګي هلته نو پیس ولګاو کنه نو نو پیس ولګاو کنه چې بجلی لوړ او دای داس یو سړی یاد کړی دی چې هغه زما د موجودګۍ نه بغیر چرته زما کور ته راغلی نه دی بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها وی ما ته پته نشتا یو ورځ زه د پلار کور ته لاړم او زه د حضرت مستار رضی الله تعالی عنہ مور وا دا غي سره بهر تلاړم قضای حاجت ته هغه خو الله بخلی دی جنگ بدر کې شریک شوی دی اما ته وای تا ته څه پته ده دارنګي بیا دا ایخ په خو دا بیا وای تا یې سمستا مکو مستا هلاک شي امام مور بدری صحابي ته څنګه داسې خیره کې ترور وا د مستا رضی الله مور وا ایما ته وای چې عائشه تا ته پته نشتا چې دا صاحب بارکی کوم خبره شروع ده او هغه ما ته ټول حال ویلو وې زما هغه څه ختم شو او زه په جړا را لم کوړتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان دی ما سره خبرې نه کوي ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کور ته لاړ شه لار کور ته لاړ شه وای زه لار کر لاړم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او زما مور ناشتي نو نبی علیہ الصلات والسلام ما ته وای چې عائشہ رښتیا وایا کتان دا عمل شوی نوم وایا مور سره چې ملاش مور اتوي خفکیګه ما صاحب الله صفائی کوي او خیر دی بني یو بل سره داسې کوي کله کله دا غي دا خیالو چې ګنې دا د نبی رسول الله بي بیانو چرته کړی دي خدا ورته پته نه و چې دا د منافقانو چال دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زما لار کور دراغي نبی علیہ السلام ما ته وای چې عائشہ وایا کدا کار دکړي اوم وایا او کدی نو وایا وای زړه زیاته خفشم دغه ځای کې یو خزه ناشته وا وی ما ته وی چې د دینم تعالی حیا نه درسي بهرال ما نبی علیہ السلام ته وی کزو تاسو ته وی ما چې ما دا کار کړی دی نو په زور په ځان باندې الزام لګول دي او کوم نه مې کړی نو زما خبره څوک نه مني عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې زما زړه کې داوا چې الله و زما صفائی کوي خدا خیال مې نو چې وای جلی برازي او زما په باره کې به قرآن آیاتونه راځي بار نبی علیہ السلام ناسو ابو بکر صدیق رضی الله او بیا بیا شر رضی الله مور ټول ناسو ومنهم له عذاب عظیم دا آیاتونه نازل شو ما دا مور وای پاسا او دا نبی علیہ الصلات والسلام شکریا ادا کا ما دا نبی علیہ السلام شکریا ولې ادا کړ دغه په ما باندې ګمان کړو زه د الله رب العالمین شکریا ادا کوم چې هغه زما په باره کې د اسمان آیاتونه راولېږل او د منافقانو د لاسه دومره وشول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانا صحابه کرام پریشانا او دارنګي یو بل بسې توري راغستې دي د سوجنا د منافقانو د لاسه دا مشه د پاره د منافقانو د لاسه په مسلمانانو کې کیږي ان الذين جاءوا بالبيوت منكم یقینا هغه کسان چې راتل کړي دي په درو سره عصبه منکم دا یو ډول تاسو نه او منکم زګه وای چې ځان ته کوئی مؤمنان ویل کنه د منافقانو لا تاسبو شر لکم ګمان مګوي چې دا بدی تاسو د پاره بل وا خیر لکم بلکې دا غره دي تاسو د پاره بل وا خیر لکم بلکې دا غره دي تاسو د پاره غره څنګه شو بی بی عائشه باندې تهمت ولګي دا دا ورشو وروالی په ډیر وجو سره دی یو دا چې بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها برائت ثابت شو مقام او مرتبه بی بی عائشه رضی الله عنها په دې صورت کې بیان شو دارنګي هغه ډیر احکام چې دې صورت کې بیان شوی دی نو کچره داسې نه وي دا احکام څنګه بیانې او د بی بی عائشہ رضی الله عنها مرتبه بیان شو چې وګوره د بی بی مریم باندې چې کله ته امت لګیدو نو دا هغه صفائی د بچی په ذریعه باندې وکړه د عیسی علی السلام په وجه باندې د موسی علی السلام باندې چې کلا تومت ولګیدو دا هغه صفائی په یو کانی باندې وکړه لیکن کله چې په بی عائشہ رضی الله عنها تهمت لګیدو الله رب العالمین په خپل صفائی وکړه د قران نه د قران آیاتونه راولېګل بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم دار یو تن پارا د دین هغه دي چې کړي دي د ګنا نه والذي تولى كبره منهم هغه سړی چې اورېدلې لوی ګنا تر دینا له عذاب نظیم د پار بیا عذاب لوی ګمان کړوي مؤمنانو سړو مؤمنانو خدو بیان بسیم خیره فقلو زانونو بانی دا خیره وقالو آزا افکو مبین او دیوی دادی دروخ کارا مطلب دا چې تاسو ته خپته ده چې نبی عليه الصلاه والسلام پاک دی بیبي پاکه ده نو ولې تاسو ورسره شریک شئ دیو جنا چې کله پیغمبر صفائی بیان شوه دا یو یهودی راغله دی او نبی علیہ الصلات والسلام ته وای وای مال قرض راکړه تعالی می قرض درکړو مال واپس راکړه نبی علیہ الصلات والسلام ورته وای وای ما تعالی واپس درکړې دی هغه وینه دې راکړې نبی علیہ السلام وای درکړې مې دی خبره ته امت لاړه یو صحابي دی حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ هغه پاسه دو يهودي وته وی گواذ سرشتہ یو صحابي پاسه دو حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ هغه وی آو زه گواہی کوم چې پیغمبر تعالی له پیسې درکړي هغه وی ټیک ده هغه لاړو چې لاړو نبی علیہ السلام وته وی خزیمه ما چې دا پیسې ورکولې نو ته خو هغه وخت نه وې تا څنګه گواهی وکړله او ته حضرت ما پتا ایمان راوړې دې ته زما پیغمبري او دا سوال نه پیدا کیږي چې زما پیغمبر دې درو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من شهد لو خزیمه فهو فهي لو شهادتنا اسی دوا گواهان دي په اسلام کې او د خزیمه دا مقام شو چې خزیمه رضی الله عنه چاله گوايو کې نو دلته یو کس گواہی کړ د سو جنا ځکه چې د الله د پیغمبر لپاره گواہی کړو داری بنی ز الله باندې درو جن سلور غوان په الزام د خزی باندې دا لازم دي او روس براشي چې سلور غوان دا ضروری دي ولولا فضل الله علیکم ورحمتو کچر نه فضل الله بتا سبحانه او رحمت الله په تاخير د عذاب ما ليس في لكم علم هغه چې نو تاسو له باندې باندې دلیل وتا سبون او عینا او تاسو ګمان کول په دی باندې د معمولی ګناه وهو عند الله عظیم او دا بنی ذا الله باندې لوی ګناوه چې واپس نشي تاسو د دې پشان باندې بدن همیشه بیا چرته داسې ونه کوي مطلب دا چې زماره پیغمبر په صحابه کلم تومت لګي نو تاسو پای کې مرګري نشئ یقینا کسان چې خوخه چې خورشي بیا ای پای کسانو کې چې ایمان وروړي لهم عذاب علیم دی له عذاب دردناک په دنیا او آخرت په دنیا آخرت کې والله یعلم وانتم لا تعلمون الله خپوی یو تاسو نه پویږئ ځکه کله کله سړی د بل د وجې مینه محبت کوي دا د پیغمبر بیبي وا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره ډیره زیاته مینه وا نو د دیو جنا الله ور سره مینه کولا او د دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وا ګډ پیسه به حلال کو نبی علیہ السلام با د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ملګرو ته غوخه لګلا حالانکه هغه وفات شوی و او د پیغمبر ور سره مینه و کله د بل وجه خلک کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حجر اسود دوی والله انك لاجر لا تنفع ولا تذر وی قسم با الله ته یو کاڼي اے حجر اسود نه فائدہ ور کولې شي او نه نقصان ولولا رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلک لما قبلتک وی کما د الله رسول نو ویلې دلې چې تی خپل کړي نو ما بچرم نو خپل کړي ته وې سم نشي کولای ته خو یو کاڼې خو تا چې خپلوم د دیو جنا چې زما خو پیغمبر خپل کړی دارنګي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ یو ځل د کدوونی ته لګیاري او ته وای یا لکی شجرتنا ته خو یو نه هیڅ فائدہ او نقصان نشي کولای خو ولولا رسول الله صلی الله علیه وسلم يحبك لما احبك کچره زما پیغمبر تا سره مینه نه وکړي نو ما به تا سره مینه نه وکړي د بل وجه خلق مینه کوي وان الله رؤوف الرحیم یقینا الله شفقت کوونکی مهربان یا ایو الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان یا کسانو چې ایمان امروړ دي تابعداري ما کوي د رسول د شیطان و مې يتبع خطوات الشیطان او څوک چې تابعداري وکړي د رسول د شیطان نو یقینا دا حکم کوي په بیا ایوان او په بدو کارونو باندې ولولا فضل الله علیکم ورحمتو کچرنه فضل الله پتا سبحانه او رحمت الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خړیو حضرت مستح رضی الله تعالی عنہ هغه غریب سړیو ابو بکر صدیق رضی الله عنه به هغه سره تعاون کاوه پیسې به ورکولې او کله چې د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها صفایو شو په دې آیاتونو سره هغه هم په دې تهمت کې شریک شوی مخلص صحابه کرامو حضرت حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ په شان صحابي چې د نبی علی السلام نه به جوابونه کو د منافقانو د وجینا هغه هم باندې پراپګاندا کې راغلي وو او دارنګي ګڼ صحابه کرام حضرت مستح رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه هم شریک شو ابو بکر صدیق ته چې پته ولګی دا قسم یې وکړو چې بیا به ته زمانه پیسې ونوي ته زمانه لور پروپاګاندا کې څنګه شریک شوی او دا ولي دا ځکه چې پیغمبر غیرتی و نو الله ول صحابه هم غیرتیان ورکړي هغه ډېر غیرتی خلک وو یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا ابو جهل لور کوله په نکاح باندې الته د نبی علیہ السلام لورم په نکاح کې وا بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر ته وختو او تقریر وکړو وای واره خلکو لستو بمور مما احل الله زه هغه شی نارامم چې الله حلال کړی دی مطلب دوی مخزه جایز ده خو لیکن دا اوري والله لا يجتمع ابنه رسول الله وابنه عدو الله في بيت واحد او کما قال وی قسم با الله دا الله د رسول او دا الله د دشمن دواړو لوړه په یو کور کې نشي جمع کېدي او حضرت علي یا به زما لور په نکاح کې اوسېږي ستا یا به هغې له طلاق ورکې نو د ابوجا لور به کې پیغمبر غیرتی و نو صحابه ول الله غیرتیان ورکړي الله یاتون راولې کړي چې هغه خو په ناپوهه کې شریک شوی دی ولا یات لول الفضل منکم وسا چې استاد غیرتین او الله ول شاګردانو غیرتیان ورکړي او چې استاد جوړ جوړیای شاګردان مکشي ولا یا دلیل الفضل منکم وسا او قسم دینه کې خاوندان د فضل تاسو نه او د مالداري ايو طول القربا والمساکین چې ورګي خپل خپلوانو ته مسکینانو ته والمهاجرین فی سبیل الله او مهاجر په لار د الله کې ولیاب ولیسو لری کی زړه د مینا د دای دا بدی ولیاس په مخ دې تنواړی الا تحبونا ان یغفر الله لكم ایا تاسو مين نه کوي چې الله بخنه وکي تاسو ته چې کله د آیت نازل شو او بکر صدیق ریا په جړا شو او بلا بلا او هم دا ولې نه خو چې الله ته بخنه او د خپل خبرې نه واپس شو بیا ور سره تعاون شو په پاک دامنو غافل مؤمنانو باندې لعنت کړي شي په دې باندې دنیا آخرت کې او دل د عذاب لوی دا ولي وای زکه سلور گواهان چې یو سړی په خزه باندې الزام لګی د زنا نو دې به سلور گواهان پیش کړي دا سنرا چې دی با اسی یو الزام لګی او دا هغه منل شي یو سړی رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای وای زبا په خزی باندې سړی وینم او زبا بیا ګواهانو پسې ګرځم نبی علیہ السلام وای دته وګورئ هغه ته وای انا غیر منکا والله غیر منی زستانه ډیر غیرتی ما الله زمانه ډیر غیرتی دی ته دومره غیرتی نه سمره چې زما او زه دومره نیم سمره چې الله دی خو الله چې سلور گواهان لازم کړی دي نو دې کې حکمت شته دی کنه دیو سړی به خدي سره لګی نه ځان به اخلاصول غواړي نو زربا وای چې دې زنا کړی گواه ته ضرورت ني نو د دیو جنا الله رب العالمین گواهان لازم کړو د دیو جنا څلور گواهان لازم کړو او د دیو جنا شیطان یو ځل هغه خپل ملګری را جمع کړل په بو د پاسه تخت کې خودو او د شیطانانو انټرویو لري یو ته وای تانن سکړی دی هغه ته وای وای ما هو دوه کسانو جنگ ول هغه ته وکړه بل وته تاسو کړی دی وای ما فلانې ګنا پخړی باندې کړی دا ته تم وکړه دا سړیر یو یو خبره بل بل خبره یو ګډ شیطان بر رواني نو چاغه نږدې راشي او ته تاسو کړی دی وای ما خدای خاون جدا کړی هغه ته وی راځو هغه ځان سره راجخ کی کله چې خزه او خاون او جنگول شي نو شیطان په دی باندې ډیر خوشاله وي د دیو جنا الله رب العالمین سلور گواهان دا د پاره د دی لازم کړل ولو ما ذابن لی عظیم او دیل دی عذاب لوی یوم تشهد علیهم السنتهم باورز ويعلمون ان الله هو الحق المبين او دای پویږي چې یقینا الله دې حق کار کوونکی الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات دو معنی دي یو معنی الخبيثات للخبيثين پلیتی خزی د پارا د پلیدو سړو دی او پلی سړی د پارا د پلیدو خزو دی یاد به معنا الخبيثات للخبيثين پلیت خبره د پاره پلیت سړو دي ته ګورا چې یو سړی په خپل پلیت وي نو په معاشره کې د چې زم کا سره ملاويږي نو د پلیت خبره شروع کوي په مجلس کې چې کینی سیواله پلیت خبرو نه بل کار نه او بلی سړی د پاره د بلی تو خبرو دی وطیبات للطیبینا او پاکی خدای او پاکی خبره د پاره د پاکو سړو دی او پاک سړی د پاره د پاکو خزو د پاکو خبرو دی پاک خلق پاک خاون الله د پاکي خزې سره یو ځای کوي او پاکه خدا د پاک خاون سره کوي ها کله کله د دین خلاف مشي په اکثر طور سره داسې کیږي چې خاون پلیتی نو خزه هم پلیتی خاون ګندای خزه هم ګندای وګوره په معاشره کې عام طور باندې اکثر داسي خاوند چا نور خزو پسې ګرځي پردو خزو پسې نو خزه بیا پردو سړو پسې ګرځي دارنګي خزه چې پردو سړو پسې ګرځي نو خاوند پردو خزو پسې ګرځي دا قانون دی او ها عام طور باندې داسي کله کله د دې خلاف شي اولائک مبرون مما یقولون دغه صحابه کرام به زار دي دا نه چې دی وایي مبرون مما یقولون به زار دي دا نه چې دی وایي اللهم اغفرت ورزق کریم دیلا دی بخشش اور د عزت مند دیلا دی بخشش اور د عزت مند دا کریم ولې وای دا زګه چې دای کو نبی علی السلام بدنامولو د دې لپاره چې ذلیل شي کمزور شي الله رب العالمین ول نور عزت ورکړي دیو جنا کله کله مشرکان او دارنګ د دین دشمنان هغه دا کوشش کوي چې اکبر سالم بدنام کی واغل الله نور عزت ورسي دا د قران قانون دی او د الله خو خدای وتعز من تشاء وتذل من تشاء چاله عزت ور کوي چاله ذلت ور کوي دا د رب خو خدای دارنګي الله وای رزق کریم عزتمن رزق مولا ورکو د دیو جنا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول کله چې بیا کور ته راتلو نو زوی ورته وی وی قسم په الله چې زما کور ته قدم کینې ترسو پورې حتا تقر انك ذلیل ورسول الله صلی الله علیه وسلم ماضی ترسو چې تا دا اقرار نه کړي چې تا الله ذلیل پیدا کړي او زما رسول عزت مند دی رزق کریم یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اوس آداب سبا د فار د بل فاشا یا کسانو چې ایمان امرور دې مدن نکې کورو تا الاول کورو استادنا حتا دستان سو تسلمو علی علیا تر دې چې تاسو اجازت والی وتسلمو علی علیا او بچ کې دای او سیدون کې د بداینا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کله کور ته خپل کور ته راتلو نو غاړه به تازه کا دا سه به وکل د دې لپاره سینه چې زنانه به حجاب نه دا اصول دي قران دې بهترین اصول کوي افسوس دي چې مسلمان قران نه چرته ځان خبرې ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون دارنګي کېدل تاسو د پاره غوړه دي د پاره چې تاسو نصیحت والي فإن لم تجدوا فيها أحدا کچرون لیدو تاسو پدې کې او تنا فإن لم تجدوا فيها أحدا کونه مو تاسو پدې کې او تن فلا تدخلوا انمدن کی دیلا حتا یو زن لکم تر دې چې اجازه وکړې شي تاسو ته وین قیل لکم مرجو کویلې شو تاسو واپس شئ فرجون واپس شئ وحزګا لکم دا باقی تاسو لپاره پښتون ته دې کوي چې واپس شه کچاري سړې کور کې نه خپلوان راغلي زنانه وته چې څوک نشته کور کې واپس شه توبه بیا به ټول مرز سره خبرې نه کوي غم خادي در سره پریدي مړی او ژوندیلوم ناراضي ولی وځي د کور نه واپس کړي الګه غو سړی کور کې نشته بس مزه کړه ته سړی کته خزه چې سړی نو بیا چې سړی کور کې نشته نو واپس شه کله رور کور دی کله تر کور دی کله ماما کور دی کله ترور کور دی کله هر خپلوان کور دی او چې تا ته ویل شو چې واپس شه نو بس واپس فرض یو نو واپس دا علماء په خوا ډېر بهترین علماء د ټولو ناول سنت طریقه دا ده چې دروازه وټکې او تا نه تپوس وشي د کور نه دنه مثلا د شپې راشي نو ټیک ده چې ستاره ماما کور دی ساده ترور کور دی ساده رور دی وغیرہ وغیرہ او تا دروازه وټا کولا او تا ته سړی وای د دن نه چې سوګه فورن ورته ځفلانه دا اصول دي دا نه چې توای مړ زو تعارف ما زه دې خپل سړی ما هغه ته څه بدلې چې بار سوګ دی زما خپلوان نه او که زما دشمن ولا څه بدلې د دیو جنا اول قانون دا دی چې سړی با تعارف کوي هغه ته من بل باب دروازه کې سوکي دیو ته وای وای عمر وای زه عمر ما زما شری و ته وای وای انصرف واپس شه نو شاګر و ته وای وای عمر لا ينصرف عمر غیر منصرف دی دا د نوی یو قاعده ده چې لفظ عمر دا غیر منصرف دی مطلب منصرف کیږي نه په دې باندې علما طلبا کویږي نو وتوي په عمر لا ينصرف عمر غیر منصرف دی استاد کوم استادو هغه وتوي اذا نکر صرفا کله چې عمر نکر شي نو هغه بیا منصرف شي بیا غیر منصرف نه وځي او هغه جواب یې یو بل ورکو مطلب هغه ته انصرف لاړ شه نو دی ته عمر لا انصرف عمر نه دی واپس بیا وته وای او هغه قاعده طرف اشاره وکړه چې عمر غیر منصرف دی نو استاد وته وای اذا نکر صرفا کله چې نکره شي ناشنا شي نو صرفا هغه بیا منصرف شي بیا لاړ شي ان قیل لکم مرجو فرجو چې تاسو ته ویل شي چې واپس شي نو بس بیا واپس شي او دا کله استاد او شاګرد خپل کې خوشتبي کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو زنانه را لګړې زنانه وا او نبی علیہ السلام ته وایي حضرت ما ته وایا چې په جنت کې به زما حال سي نبی علیہ السلام ته بډېګانې په جنت ته نسی اپا جڑا شوی مونږ داسې ځان کړو چې بډېګانې جنت ته نزي دا منزله سره کو دا حجونه سره کو دا روزه سره نیسو دا دومره عبادتونه نبی علیہ السلام ته خپکی غما پتانه به سوار له سکانو پیغله جینې جوړ شي کنه ولې خپای دارنګ یو صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته وی وی مال اخرى کې سوار لې نبی علیہ السلام ته فرمایل وی اوس باندې دوخه په بچی باندې سور او ته زه دوخه په بچی باندې سکو وی دا وخت چا بچی دام دوخه بچی کړه دا رنګ نبی علیہ السلام بکله کلا صحابي ته وی یا با عمر ما فعل النغیرا اے با عمرہ هغه نو غیر څه شو هغه مړ څه شو نبی علیہ السلام په معجزان سکول خدای خوشتبی کولا د خپل شاګردانو سره کله کله استاد شاګرد سره کوي خور وخني فرجو واس کالکم الله بما تعملون علیم الله باغ عمل چې تاسو کوي علیم خبردار دی پوی دی الله باغی باندې الله استاد هر یو عمل نه خبرې لیس علیکم جنا نشته پتا سبانی ګنا ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ بیا چې دن شي تاسو اګورنو تا غیر مسکونۃ دین چې نوی اوسېدل پای کې متاع لکم سامان استاسو د پاره ګدامي خیر دې ورځه او حفاظت کی د خپل شرمګاونو صحابه کرام ډیرو خيار خلکو حضرت مغیره رضی الله تعالی عنہ کله چې روم کې جنگیدو نو رومیانو ته پته ولګی دا چې صحابه کرام راضی او موږ سره جنگيږي نو سی وکړل آیوه دا ډیر وخت شوه چې کورونو ته نه ویتلی نو جنکه بربندې کړې پیغلې جنکه او په کوټو د پاسه کې نه وای او ته وی چې تاسو به دغه شان ناسي ای چې صحابه کرام راضي چې تاسو ته وګوري نو موږ په باندې حمله وکړو دلته چې امیر د پته ولګی دا ناغو خپل فوج را جمع کو صحابه کرام او توي از میوا دی واورې زما خبره او زما تابعداري وکړي قال الله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الله قران کې اعلان کوي مؤمنانو ته اعلان وکړه چې د خپل نظرونو حفاظت وکړي او خدای کې نظرونه خبردار که چا برو قتل صحابه کرام خو د حکم تابعو اغي لاړل جنگ یو کو جنگ یو غټلو فتح وندا واپس شرالل دا یو صحابي بل نه تپوس کوي چیرې دا کله او دا بنگلا سوچا تا بل وته وي تابه کتلی ما ته امیر ویلی چې برمه مونږ خو بره نه کتلی هغه کامیاب زګه شول چې هغه خپل امیر اطاعت وکړ مسلمان زګه ذلیل او رسوا شو چې د امیر اطاعت پکې نشته د دیو جنا مسلمان همیشه لپاره په دې باندې تباہ برباد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل امه فتنه وفتنه امتي النساء والمال او كما قال دار یو امت د بار یو فتنه زما د امت فتنه دو سيزونه دي یو مال دولت دی چې د دې لا سبا زما امت تبا برباد شي او دویم جنکې دي خزري چې د دې لا سبا زما امت تبا شي ولی نن مسلمان ذلیل او رسوا دی زکا انګریزان لا سره پیغلی جنکه راولی او چې دا عرب ملکونو تراشی نو پای کې فحاشی عام شي دارنګي د اسلامی ملکونو تراشی د مسلمان تبایو کی لیډرانو لا خپل جنکې را مخ کی کی اغي فحاشیو کی اغي زناګانو کی ناغي په باندې بیا هر سمنی نو د دیو جن مسلمان تباہ برباد دارنګ ډالر روړي ځان سره کله یو لیډر لور کوي او کله بل لور کوي نو ذلیل او رسوای کو لاندې مسلمان تباہ برباد کو د پیسو د لاسه او د جنکو د لاسه مسلمان ذلیل او رسوا شو دیو جنا همیشه کافر په دی باندې سوچ کړی دی چې مسلمان په ایمانی قوت باندې موږ دا سره مقابله نشو کولای افغانستان کې وګوره تباہی وکړه د سوجنا مسلمان پیسې غوړه کړه او دارنګي جنکای د خزو د لاسا تبایو سولا په عربي ممالکو کې د سعودي غونه پاک ملک پای کې د زنا اړې کولا شي پاغه کې شرابخانه کولا شي او دارنګي پاغه کې د ډمټوب ځایونه کولا شو چې تر اوسه پورې نو کولا شي ولی حکمرانی عیاش حکمرانی هغه حکمرانان په باندې رالل چې هغه د انګريزانو جنکو سره ملاو شو چې انګريزانو جنکو سره شپې تیری کی هغه خو په باندې بیا هر سمجو شراب په نشه کې هغه په باندې د سختونه وکي او بیا هغه سبب باندې وکي چې بیا مسلمان لږه چل نه ورځي همیشه مسلمان چې تبا شوی دی د دې دوه خبرو د لاسه د مال دولت او د جنکو د لاسه او د زنا د لاسه دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زما د امت فتنه دغه دوه خبرې دي نو صحابي وی اعلان او کچھ خبردار بر بنبوري زکه جنگ اٹلو ذالک ازکا لهم ان الله خبير بما يصنعون او دویم دا مسلمان په زنا کې مبتلا شو په مختلفو طریقو باندې دا یو شی ول راويستو موبایل چې پای کې په فیسبوک کې ګندګيري راويستا په یوټیوب کې راويستلا د ټیک ټاک په نوم باندې مسلمان تبا برباد کو مسلمان ذلیل او رسوا او بیا هغه سيزونه داسې پریکړل او داسې ارزان کړل چې پرېدا چې مسلمان پکې خپ گمراه شي خپ هاشي او خپ حیا شي د کم چې د اسلام سيزونه دي هغه ګران کړل د مسلمان د پاره حجونه ګران کړ عمره ګران کړې او نور چې څومره د اسلام نخري او د اسلام کارونه دي هغه ټول ګران کړ او بل طرف ته موبایل ارزان کړې دارنګ د یوټیوب او د ټیک ټاک او د فیسبوک پیکیجونه ارزان کړ د سره پاراس پرې دا چې مسلمان پکې خزلیل او رسوا شي نو چې یو ځل مسلمان بربند جنکه الکان ګوري او الکان بربند جنکه ګوري او جنکه الکان ګوري ای بیا جهادونه کولای شي هغه بیا د انګريز سره جنگي دي شي دای خو ایمانونه تباہ برباد شول د دیو جنا مسلمان تباہ برباد کو په مختلفو طریقو باندې خو مسلمان ولې ذلیل دی زکه چې د قران نه لري قران ته کینی نه قران اوري نه ای وته وایانو چې اوریدو ته څوک تیار نه دي ان الله خبير بما يصنعون یقینا الله خبردار دی باغسا یصنعون چې کوي اړې لرا مسلمان سره نن د قران د پاره وخت نشته ټول شپه د موبایل کتو د پاره وخت شته او د قران د پاره وخت نشته ټول شپه د ولیبال او د فوټبال لپاره وخت او د قران لپاره وخت نشته ټول شپه د لډو لپاره وخت او د قران لپاره وخت نشته د کرکټو لپاره وخت او د قران لپاره وخت نشته هر څه لپاره وخت او مسلمان د شپې ویخ وی ټول شپه غپې شپې لګي او د ورځې چې قران بیانېږي د بوګده پروت شیطان مو سوسا چې چې دا غاړه لګه ښکارا کا په دې باندې سمره خستا ټیپ ته کړې دي پایپینګ دې په کړې دي سمره خستا پټې دې په لګولې دي غاړه کې دې لګولې دا خو چاونه لیدي دا صادر لګوران وی جوړ کا نو دا به حضر وا فلار برواني اسه به صادر روان وی جوړ الا ما زار منا مگر اج کاروي د دینا ابن مسعود ناوي الا عینا واحده او څومره چې زنانه بهر ته راوځي څومره ځان ښکارا کوي هغه باغه ذلیل کی د دیو جنا د کمی زنانا چې غټه بورقوي نو هغه ډیره عزتمند دی په نسبت سره هغه زنانه ده چې د هغه پیشنی بورقه او بیا په پیشنی بورقه کې هغه زنانه چې هغه دواړه پړونی په ځان راچولی هغه ډیره په پرده او په عزت دي د هغه زنانه نه چې هغه هغه پړونی اړولي او سترګې ښکړي اې تار سګوري زګه چې خاص ټول په سترګو کې دي چې دا سترګې یو طرف ته بل طرف ته اړې نه لړي سړی متا ګوري بیا دا غیمتا نظر کیږي او دارنګي هغه زنانا چې دا غي غټي جامي وي او بدن دا غي پټ وي هغه ډیره عزتمن دی په نسبت سره هغه زنانه ته چې دا غي جامې تنګي او لنډي یره وای دا فیشن دی دا وی نوې فیشن دی نوې ماډل فیشن دی دا فیشن مداسي چې دا انګريزانو فیشن د مغربيانو فیشن هغه دی واچولو نو نیمه بربنده او نیمه پټه ځان دې ذلیل او رسوا کو وليضربن بخمرهن على جيبهن ذل نن مسلمان زنانا هاي کې پرده نشته او اخری آدی دا انجام روزی بازار ته روزی او په بازار کې وای میرا جسم میری مرسی زما بدن دی او زما خوخه ده چې زه په باندې سکوما او خاون به غیرت دی هغه کې دا غیرت نه چې هغه خپل خدي کنټرول کړي چې به زما خدا بار به سړو سره غب شپ لګای ایبا الته ای سپیکر آن کړی دی دې سره आवाज سره دی پته سپیکر بند کړي دارنګي زنانا هغه ایره د یو سړي خدا هغه دی بهر بازارونو کې چکرې لګی توبه او بیا په دې ورځو کې ناشنا کار یرخو الله دې رحم وکړي دا سه خبرې چې سړی ویلې نشي اخباراتو تراشي میډیا تراشي سړی چې هغه ګوري سړی له شرم ورځي چې د دې ووم خاون پکور کی د دې ووم پلار پکور کی رور می پکور کی د له شرم او حیا نه ورځي اوس په دې لاک ډاون کې اخباراتو کې راتلل خزي پیغله جنکې هغه بازارونو ته لاړ شي ورته نه خو پابندی ده نو دای څه کوي دکان ته دنه لاړ شي یوي دوی هر څومره شي او الګ دکاندار داغه نه سودا کوي نو بار نه پولیس راشي نو دای زر شټر راخته کی او دا جنکه او الکان ای په دکان کې دنه ناس ګنټاوم ناشتي نیمه ګنټاوم ناشتي او بیا چې به خبره ده دا چې د شپې د ماخام نه بعد د نیمه شپې دا چلو شي او بیا وی الوی لیټونه اخلي لیټونه بند کینو بیا چې دای څه خوخې نه غږي او شرم او حیا د خلکو نه ختم شو وليضربنا بخمرهن على جيوبهن سورۃ النور ډېر بهترین سورۃ ده مطلب دا چې سینې دې پټې ساتي زکه دا د خایز ځای دی او د خزې چې سینه ښکار شي هغه لمر پکار دی غیر محرم ته د خپل خاون نه علاوه چې بل چاته د خزې سینه ښکار شي هغه له بیا مر پکار دی هغه له بیا مرګ ولا پکار دی د دیو جنا الله رب العالمین سینه ذکر کړی دا ولیا دربنا بی خمر ان علی جیوب ان په اجتماعي کورونو کې لګا پښتنو عام رواج دی رونا اوسیږي او دارنګي خپل خپلوان زیرازي نو ما مخ کې وی ځول خو پکار نه دا زنانه ولا چې هغه د غیر محرم نه پرده نه کوي خو که بل فرض او المحال بل خپلوان زی راځي یا په یو کور کې رونه اوسيږي نوراندار لا زنانو له پکار دي چې غي ځان په پرده کې ساتي دا رنګ خپل خپلوان راځي دا غینه فرده پکار ده او خصوصا بیا الله رب العالمین چې سینه ذکر کړی دا دا پټول پکار دی دیو جنات چې د خاون نه علاوه د خزي بل چاله سینه کار شي هغه بیا مرګ پکار دی ولا يبدينا زينتهن او نه کارګي خپل خاص الا لبولتهن مگر خپل خاوندانو لا مطلب دا چې خزه به خاص کارګي صرف خپل خاوند اول د ټولو ناول خاون زکه ذکر کړی دی چې خزه خاون ته خایس کارنه کې نو بل بیچار څخه دیو جن دا مسله ده چې کله خزه زینت نه کوي نو خاوند هغه وهلې شي په زینت په خاص نه کولو باندې الا لبولتهن مگر خپل خاوندانو ته او آبائنا یا فلارانو ته لار ته خاص کار کولی شي کما زنانا چې گشته وی گشته کله په یو قرباني او کله په بل قرباني او کله د مورنۍ جبه کې به خبرې کوي چې زنانا په باندې کوی شي ها هغه خدا چې هغه په کورونو باندې ګرځي فزولو هغه خدا چې هغه په بازارونو دکانونو باندې ګرځي نو مسلمان زنانه به داغه نه فرد هغه له هم ځان نه ښکارا کوي ځکه چې دا ګنده خزه ده او دا ګنده خزه سبال ستار پر مصیبت جوړ دي شي نو د دیو جنا الله وای او نسائن یا دا مزرانو نا ما ملکت ایمانون نا یا چې مالکانی خلاص نه دی یعنی دا مخکې دې چرته دا عملونه کړی الله ترغیب د توبې ور کوي توبه واسي الله تا ټول اے مؤمنانو لعلکم تفلحون لپاره چې تاسو کامیاب شئ بل قانون وان کې اول ایام منکم او نکاح کوي له وندانو تاسو نه ال ایم کل ذکر الا انثى معه یکونو فقرا یغنیم الله من فضلی کچر وی فقیران نو الله به مالدار کی دی لرا در رزق حلال نه والله واسع علیم الله دې فراغ علم والا وليستعف بالذین لا یجدون نکاح او ځان یو ساتي هغه کسان چې هغه طاقت نه لري د نکاح کولو اتا یغنی هم الله من فضله مطلب دا چې غلامان دي هغه دا وای چې مونږ به تعالی پیسې درکو مونږ فریدا کتابت ور سره وکا ان علمتم بهم خیرا کچر پوند ویږي تاسو بده کې د خیره واتو من مال الله الذي ورګ دي لرا د مال د الله غنا آتاکم چې تاسو له درکړي خیر خیرات ولا ورکا ولا تفرضوا فتياتكم على البغاء او دا اوم قانون او ما مجبور کوي خپل جینا کوي علل بغا په کنجر تو باندې ولې جینا کوي هغه ځای له بوزي چای کې کنجر تو او دې کې هغه کالجونه یونیورسيټي هم داخلي دي چې پای کې بهایي وي دیو جن خپل لور او خپل خور وغیرہ هغه یونیورسيټي هغه کالج ته به نه بوزي چې پای کې بے حیايي کیږي لکه د دې مثال په دې دور کې زمون په دې ملک کې د ایډورډ کالج دی ایډورډ کالج د کریسچنو دی او هغه کې الکان او جنکې په یو ځای باندې په یو سټیج باندې کړي او مسلمانې خپه خوشاله ورولي لونه پکې داخلي الکان بچي پکې داخلي سره لپاره فخر هم کوي زما لور په ایډوټ کالج کې سبق وایي دا څه نه وایي چې د جهاد به غیرت نه زکه چې د سړی لور په کالج کې په سټیج باندې ګړه شي د الکانو سره هغه ځان ته مسلمان وایي هغه ځان ته پښتون وایي ولا تکرو فتياتكم على البغاء او ما مجبور وای خپل جنا کوي بک جرتو باندې ان اردنا تاسنا دا کې اتفاقی دی خصوصا کاری اراده لري د پاک دامنه دانا کاری اراده لري نو بیا خیر دی نه کاری لري او کنه او خاص کر چې پاک دامنی نو بیا خو بالکل داسې مکه امام سیوطی ذکر کوي الاتقان کې چې قران کې تقریبا شپږ ځایا قید اتفاقی ذکر شوی دی یو پای کې دا دی مطلب دا چې د دې د پاک دمنه اراده وی نو په کنجرتوب باندې مجبور وای خزا کنجرتوب غواړي اومه ته په باندې مکوا دغه چې شیطان وسوسه اچي او کوشش دا کوي چې جنکه هغه په کنجرتوب باندې مجبور کړي هغه یو شاعر وای وی خزو پړي وشلول هراړې شي خزو پړي وشلول هراړې شي او هیڅوک ته نه وای چې کړي شي دای ته یې څوک نه وایي چې کټی شي او ما ته هر څوک وایي شیخه مګورا ما ته هر څوک وایي شیخه مګورا او دې ته یې څوک نه وایي چې پټ شي دا دا نه چې واځي سړې وخت ته نه ګوري خدابم سړی ته نه ګوري او یو روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته ور سره بیبیانې ناشته دي دوه بیبیانې حالانکه امهات المؤمنین دي کم صحابي چې راغې عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ راغې داغي میان دی وی دا بی بیان چې ناس دی وی داغه میان دی وی د مور نه پرده خاصوم نشتا خو بیا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی پرده وکي ولو بی بیان ته هغه وته حضرت دا خړون دی هغه موږ نه ویني نبی علیہ السلام ته فرمایل افهم یا وانی انتما کاغه ډوند نو تاسو دواړه خړندې نه کړه تاسو هغه ویني کړه نو معلومه دا شو چې اسنه چې بورقه دی چولې دا په بورقه کې په سوري کې کله یو سړی تا ګوره او کله بل تا ګوره پلار روانه او کله یو سړی خوخه او کله بل خوخه نه نه څنګه چې سړی پر دې خزه ته نه ګوري او نشي کته مسلمان نو دا رنګي و خزه پر دې سړی ته دا قانون دی د قران و ای عار لتاب دغه ارزن حیات دنیا دله بارا چې ولټوي تاسو فائدہ د ژوند د دنیا او من یکرهون او سوچ مجبور کی دی لرانی یقینا الله پس د مجبورتیا د دینه بخون کې مهربان ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ارمان چی په عالمی ستوانی سورۃ نور زمال استاد په طرز باندې ویل شي ډیر زیات خوند کوي او ارمان چې په هر کور کې زنانا سورت نور زده کی زما د استاد په طرز باندې دا خو ما د استاد غ نقل کو زه خو نشم کولای هغه شه زما د استاد د خلیل چې واره نو هغه جدا خوندې آی کی اوزان لا خوندې چې کله هغه سورت نور وای په ډیر عجیب انداز باندې وای ارمان چې په ګورنمنت په سطح باندې په ټول ملک کې په هر کور کې سورۃ النور زما د استاد په طرز پڑھاو شي او ټول مسلمانانې زنانا زما خويندې مېندې سورۃ النور زما د استاد په طرز باندې ځکي او عمل به باندې وکړي و مې یکرهنا زموږ استاد محترم فرمایل وای د انګريزانو زنانو ته پته نشته چې په اسلام کې د خزي څومره قدر دی او قران دلی روز د زنانو څومره عزت او احترام ذکر کړی او قسم په الله کدا انګريزانو زنانو ته پته ولګی دا چې په کم انداز باندې قران د زنانو حق ذکر کوي وی ټول براشي او په طالبانو باندې باندې کاو تړي دا ګای ته پته ده چې دای د زنانو قدر احترام پیژني اسلام چې څنګه قدر احترام زنانو ذکر کوي دا څه بل دین نشي ورکوي داسې بل قانون نشي ورکولې افسوس دې نن انګريز او اغیار لګیا دي د څه لپاره د دې لپاره تنظیمونه جوړ کړی د هیومن رائټس په نوم باندې او یې څه کوي اغه دا کوي یاره موږ زنانو له حق ورکړو نو زنانو له حق څور کوي کله وتا میرا تن ریس جوړ کی علاوی منډي وای پینټ شټ واچوي او پای کې منډي وای چې په دې باندې پوه شي چې د مسلمانانو غیرت ختم شوه دی نو بیا اخیری انجام دا راوځي دا غي لپاره خلق پیدا کی په مسلمانانو کې او بیا وای وای د ټولو نه بدترین شی چې دا غ نکاح د فساد جرړه وای نکاح دا او وای ځان ته مسلمان بیا سوای زنانه راوځي اسلام آباد ته وای میرا جسم میری مرضی نو کله چې دې حد تورسي او په مسلمانانو کې غیرت ختم شي الله په باندې برنا عذاب مسلط کی د کرونا وایرس په شکل اوس دې راوځي کنه او اوس دې دا وایي چې میرا چې سم میری مرزي هغه سشول اوس په سړو باندې د نشيري د میرا چې سم میری مرزي والا نن دی راوځي اسلام آباد ته چې پته ورته ولګي چې ستا جسم دی او کدا الله دی ستا مرضی دا او کدا الله دا خو افسوس چې څوک قران اوري نه مسلمان اورېدو ته تیار نه دی بیغمه خوبونو کې مبتلا دی او غافل پروت دی تا ته پته نشته مسلمانه انګريز او يهود عيش پورز لګیا دي استاد قران سټډي کوي د یو یو آیت د یو یو ټکی هغه په سونو معنی راوباس او دا هغه لپاره هغه پلانینګ کوي چې د دې په کومه طریقې باندې مسلمان په خپل قران باندې ګمراه نو کله یو طریقه او کله بل طریقه د دې راغی دلایل راو باسي د څه لپاره د فاحشه لپاره او مسلمان بیغمه خوبونه کوي ها او د پروت دی وا مسلمان راویښ شو قران زده کا زنانو ته قران خیا او خصوصا سورته نور ورته خیا وموعظه للمتقین او نصیحت دی د پاره د متقینانو الله نور السماوات والارض مخکې آیاتونو سره د دې آیت ربط سره ربط او تعلق دا دی چې مخکې د معاشره د سمولو لپاره اصول ذکر کړل نو په دې باندې عمل ډیر ګران دی شیطان به وسوسه چي چې عمل دی وکړو یوازې به پاتې شي بیا به خلک تا ته سوي یره وای دا د قیانوسی دور خبرې کوي دای وای دا وای د قیانوسی دور خبرې کوي مړه وای دا کمقل دی دنیا وای کم ځای ته ورسېدا او دی خزو ته وای چې پرده وکړه نو شیطان برازي او ستاره کې به وسوسه چي کپ سورې نور دی عملو کو یوازې به پاتې شي بیا به ملکونه به تا سره اتحاد نه کوي تا سره به محبت نه کوي تا سره به امداد نه کوي یره سوکو که په قران عمل شروع کو نو بیا به ملک په سبانه چي په الله دی ایمان نشتا په الله دی یقین نشتا ځان ته مسلمان وې نو الله رب العالمین دا آیاتونه راولې چې په قران عمل ګران نه دی اسی دي ځان ته ګران کړي دی په قران عمل وکړه چې روخانه شي الله نور السماوات والارض الله چون کې د رڼا لري پاس مانونو سمکو کې نور السماوات معنا فاعل نور السماوات والارض کون کې د رڼا لري پاس مانونو سمکو کې مثل نوري کمشکاتنا مثال د رڼا د الله پشان داغ دیوی پشان داغ تاخشی دی دا غونی برکتینا زیتونه تین چې زیتون دی لا شرقیت ولا غربیه نه مشرقی طرف دا نه مغربی طرف دا یکاد زیتوا یزیو نږدې دې تیل لای چې پړک وای ولولم تمسس نار اگر چې ونرسي دې تورا څه مطلب مطلب د آیت دا دی په دې مثال کې الله رب العالمین یو څو شیدونه ذکر کړی ځان په کوی یو ذکر کړی د مشکات دویم ذکر کړی د مصباح دریم ذکر کړی د زجاجه سلورم کأنها کوكب دریون اول ذکر د مشکات دی نو د مشکات نه مراد دی سینه د مؤمن مصباح نه مراد د عقیده د مؤمن مشکات نه مراد سینه د مؤمن مصباح نه مراد عقیده د مؤمن زجاجه نه مراد زړه د مؤمن یو ځل بیا وې مشکات نه مراد سینه د مؤمن مصباح نه مراد عقیده د مؤمن زجاجه نه مراد زړه د مؤمن شجرتین نه مراد قران او سنت زیتونه تن مراد دی بدن د مؤمن او یکادو زیتها یزیو د دین مراد دی عمل د مؤمن مطلب د آیت داري عقیده د مؤمن پسینه د مؤمن کې د شیشې په شان صفا ستر عقیده د توحید د مؤمن په سینه د مؤمن کې د شیشه په شان صفا سوترا او بیا دا د انسان په زړه کې پرته ده دا عقیده د توحید انسان په زړه کې پرته ده او تیل ورلا د قران او سنت ورکړي شي تیل ورلا د قران او سنت ورکړي شي دارنګي نو یکاد زیتها یزیو ولو لم تمسس نار د دې عمل نه پته لګي د د عمل نه پته لګي او دا څه پړکیږي عمل او کچر عمل اونم کی بیا هم خلک د دنه متاثر شي او کله چې دی بیا دا عقیده او دا عمل خلکو ته بیان کی نو نورن علی نور دا هو چې پزړه کې پرتای نو بیا خو تر دې حد پور دی خو کچر دې خلکو ته غخکار کی او بیان کی نورون علی نور دا مطلب دی نورون علی نور رڼا د پاسه درنا دا یاد الله لنوری ما یشاء الله رب العالمین توفیق ورکړي چاله چواړي دې رڼا لپاره مطلب دا د قران مثال درنا دی او مخکې ما په دې باندې آیاتونه د قران پیش کړو د سوره نور او دارنګي د سوره نساء او د نور سورته قران کې الله رب العالمین قران ته رڼا وایي د قران مثال درنا دی اوس دی آیت کې الله وایي چې د الله رڼا د الله په توفیق باندې ملایوي نو معلومه دا شو چې قران ته ناس ته د الله په توفیق باندې کی د انسان خپل کمال په دې کې نشته که یو سړی د قران درس ورکړي خلکو ته دا هم د الله توفیق او که یو سړی بل ته د قران درس لکینی دا هم د الله توفیق ډیر خلګي چاري په قران سره پويږي نه نشي ویل خلکو ته او ډیر داسي چې پويږي به باندې خو خودل نشي خلکو ته او ډیر خلک داسي چاري وی مسلمانان هغه قران اوریدو توفیق الله نه ورکړي نو معلومه دا شو چې دا رڼا د قران الله په خپل توفیق سره ورکړي ويضرب الله الامثال للناس بیان الله مثالونه خلق لا والله بكل شيء عليم الله دې پاره او شیبانه پویا فی بیوتنا زن الله وان ترفع یا متعلق دې د مصباح یا متعلق دې رستو سره او دا فی بیوت خبر مقدم دی رجال رست چې کم ذکر کیږي دا مبتدا مؤخر د معنی دا فی بیوتنا زن الله وان ترفع هغه کورونو کې چې الله حکم کړی دی او چتوالی دی ويذكروا فی اسمو یا دول شي پای کې نو دا الله یعنی دا درس کول شي یسبحو لو بیا بالغدو والاسال پاکی بیان دی الله رب دی کی سبا بیگا رجال سړی دی لا تلیم تجارت ولا بیع ذکر الله چې نه من کوي دی لرا تجارت او نه بیا لین دین ذکر د الله نه یعنی دا الله د کتاب نه مطلب دا چې تجارت او کاروبارم کوي لین دین هم کوي لیکن دا غي باوجود الله کتاب نه پرې و اقام الصلاه او د مصابني و ایتای زکات او د ورکول د زکات نه یخافونا یومن یریږي دا ورځینا تتقلب فی القلوب والابصار چې اوړي با پریشان وي پای کی زړونه سترګي لیجی اوم الله سنم عاملو دې لپاره چې بدلور کې دي دا الله خستا چې دې عمل کړی دی ويزيدهم من فضله او زیات کې دي لرا د خپل فضل نه یا مراد په دنیا کې رزق حلال دی او یا په آخرت کې مراد دیدار د الله دی چې هر مسلمان به د الله دیدار کوي چې یو ځل سړی جنت تلار شي نو په جنت کې والله پاک خامخا مسلمان ګوري یو ځل یو صحابي نبی له سلام دوی حضرت دا خو الله رب العالمین با یو څو کسانو ویلي دا خو بلکونو په کرودونو په ارګونو مسلمانان به وي ای والله پاک څنګه ویني نبی علیہ السلام ته فرمایل وای کله چې دا سپوږمۍ راوخی چې بر په اسمان باندې ښکاره شي نو دا هغه په کتو کې د مشرق والای چې ګوري مغرب والو ته څه تکلیف وي هغه ته نه وې څنګه چې په مشرق او مغرب داړو کې سپوږمۍ ښکاری دارنګي الله رب العالمین ټول سره الله دې موږ ته والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکي چاله جوړي په حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیا اوس دوی مثال ذکر کړي د عمل د کافر او د منافق هغه کسان چې کفر کړي دي د یما عملونو مثال به کسراب بشان د شګوګل فوفاو حسابا نو کافی دې دلر حساب دی والله سریع الحساب الله دې در حساب کون کې مطلب دا آیت دا دی د کافر د عمل مثال دا څه دی یره وای دا ډیر سم خلق دی مونږ تلاره او کوسي جوړ اوس خلق وای کړه دا انجیوګانو والا او دا حالان کې دا ته پته نه چې دا د دې بیس بنیاد کم ځای دی دا کای نسیار دی او قبل دی او قبل دی بنیاد دا کم ځای دی ته خدای نه خبر نه یره وای دا مونږ ته لارې او کوسي جوړي مونږ ته کوي وبس او مونږ ته ټینګې جوړي او مونږ ته دارا کوي مونږ ته دارا کوي الله وی که هر سمو کی د کافر د عمل هیڅ فائدہ نشته هیڅ فائدہ ولا نه ورکي ولی دا غسر په زړه کې هغه قیمتي شی نشتا چې هغه ته وای ایمان هغه ته وای عقیده د توحید هیڅ عمل عمل ولا فائدہ نه ورکي او دې آیت کې الله مثال ذکر کړي مثال دا څه دی لکه یو سړی تګي سخت ګرمي وي او دا سه چټیل میدان وي دشتو بیا باندې کورونه نه نو لکه مثلا د دې زنه والا تر سیفن چوک پورې یا دا غینه هم لري دا مکمل دا میدان کورونا دیوالونه ونی بوټي ایسوم نه چې اوسړې د ماسپخین دوه بجو ټیم کې یا دریو ټیم کې په جون جولای کې را پاسيږي او بهر تراوځي او تګي وبني نو دې په هغه سر کې بده دتا د شګو ډېرې ښکاري ا دې وای چې ګنې دا شګو ګل او بده کې وو وي چې کله ال تراشي نو بیا یې سمري دا الله نومي او بیا یې سمري وجد الله عنده دا رنګي مثال د عمل د کافر دی کده ار سمرا عملو کی خدله فائدہ نه ورکړي تیاری بازی دینا دا پاس دا بازو مطلب دا دی ظلمات اولنی نا مراد عمل دا مشرک بحر النجین نا مراد سینه دا مشرک یغشا او موجون د دینه مراد جهالت د مشرک من فوقه موجون د دینه مراد ناکار دوستان او پیران د مشرک من فوقه ذهاب د دینه مراد ناکار عمل د مشرک ظلمات بعض او فوق بعض عمل او قول د مشرک اذا رج يده کل چرا وسیلات لم يكد يرى ندي نږدې چويني ايلرا ومن لم يجعل الله له نورا هغه څوک چې ورګرځي الله د لرنا فما له من نور نبي د لرنا او دلائل عقليه په اثبات توحید الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض آیات نګوري یقینا الله رب العالمین یسبح له پاکی بیان دی الله لرا سوګ چې بر اسمانونو کې دی او کده زمکو کې دی وطير صافات او مارغان وړون کې دی وزر لرا بندون کې دی یقفز نه په قیاس کل قد علم صلاته و تسبیحا ټول خو یدی په بلنه د الله او په پاکه د الله باندې والله علیم بما یفعلون الله خو یې باج دای کوي غیلرا ولله ملک السماوات والارض خاد الله اختیار کړیا سچ بر دی او کتا ویل الله المسیح او دی الله د دې راګرځیدل الحمدلله ان الله یجزی صحابه اوس بل دلیل بعض ځایونو کې د سره باران ونشي او بعض ځایونو کې ګلې وريږي یکادو سنا برقی نږدې رڼا د پړند دی زبو بل افسار چې بوزي نظرونه او یقلب الله الليل والنهار اړې رړې الله شپور دی لرا ان فی ذلک لعبرۃ للابصار یقینا دې کې دې عبرت د پاره د عقل مندو والله خلق کل دابا پینځم څلورم دلیل عقلی الله پیدا کړی دی یاري او زنده سره مې ما اند وبونا فمنو مې يمشي علا بدی بعضی د دین هغه دي چې هغه زی په ګډه باندې لکمار ومنو من يمشي على رجلين بعض دین هغه دي چې رواني په دوه خو باندې لکه انسان ومنو من يمشي على اربع بعض دین هغه دي چې رواني په سلور باندې لکه زناور غوا میخه ګړه بيزه وغیرہ یخلق الله ما یشاء پیدا کوي الله سجواړي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله نه بار یو شی باندې قدرت والا لقد انزلنا آیات بینات استرغیب القرآن چې معاشره سمې د شرک نزان بچ کینو ګور قرآن دې زکا لقد انزلنا آیات بغیر د قرآن نه بل لار نشته لقد انزلنا آیات بینات پتا کی سرا را لګلیم غا آیاتونه واضح د قران والله یادی من یشاء الی صراط مستقیم الله توفیق ورګی چاله چواړي په طرف د لارې نه برابرې ويقولون آمنا بالله دا مشرکان وای مونږ ایمان اورې په الله باندې او پیغمبر باندې واتوانا مون تابیداری کو ثم یتولا فریق منهم بیا اوړي کی یو ډله د دینا پس د دینا و ما اولائک بالمؤمنین او ندی دا مؤمنان و اذا دو الی الله ورسول الیکم بینهم کله چې دعوت ورکړې شي په طرف د قران او سنت دی منافقانو لا دې لپاره چې فیصلو کی په میاز لري کی چې کله یې په قران کې فائدہ وي نو بیا ولا په منډه را خلاصي که ورته وای چې لکه قران هم درته خېما خوار یو سړی لا پر هټ 100 روپې ورکوم نو بډاګان به هم را خلاصي ځوانان به هم را خلاصي حتی چې هغه دغه کې ماشومان به ځان سره راوړي یو استاد دا مې راوستي دي چې قران ووري او کنا پیسې پکې نه نو اذا فريق منهم مورزون دا د منافق صفت دی انما كان قول المؤمنين یقینا وا وینا د مؤمنانو کله چې دعوت ورکړې شي په طرف د قران او سنت لیا کما بینهم دې لپاره چې به سلو کې په میان ځای کې اي یقولو سمعنا واطعنا دا چې دوی وی مونږ اورېدلې او تابعداري کوو مونږه واولائک هم المفلحون دا کسانی کامیاب ومن یطع الله ورسوله سوک چې تابعداري وکړي د الله او د رسول الله ويخش الله ويرګي د الله نه ويتقي او ځان بچ کی د منایو د الله نه فاولائک هم الفائزون دا کسانی کامیاب اوس بل صفت د منافق واقسمو بالله جهاد ایمانهم او دې قسمونو خفا الله وانی باغ قسمونه چې پیغمبر ته دا ذمہواری حواله شوی چې خلکو ته قران بیان کړي تاسو ته دا ذمہواری حواله شوی دا چې تاسو قران واورئ قران لوخ ور کوي په قران باندې عمل کوي او بیا یې نور ته ورسوي نو اوس هر سړی د ځان ته وګوري عالم له دا ذمہواری حواله شوی دا چې دی خلکو ته قران رسوي د قران بیان بکړي عوامو ته داسې موري ولا شوی دا چې به قران له وخت ور کوي قران به اوري قران به زده کوي او باغی به عمل کوي الله یې هر سړی خپل ذمہواری وګوري وین تطیو تا تدو کچره تاسو تابیداریو کړی پیغمبر نو تاسو په سملار شئ وما على الرسول الا البلاغ المبين نشتا پیغمبر باندې مگر تبلیغ کارا زما په پیغمبر دی رسول کارا منل منل دار چا خپل کار دي وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړه الله دای کسانو سره چې ایمان وروړي تاسو نه عمل کړئ نیک استغفر انه فی الارض خامخا رسو پاتې کی دیل را پس مګه کی عمر رضی الله عنه په دور کې تقریبا 24 لاکھ مربع میل ازمکه بیا الله رب العالمین مسلمانانو لور کړو کما استغلب الذين من قبلهم څنګه چې رسو پادشي کسان چې مکه دینو ولا یمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم او خامخه زای ور کی دی لرا بدل دی آغا ارتزال هم چې خوشحال شوی دی د پارا ولای بدلنهم من بعد خوفهم امنا او بدل کې ور کی دی لرا پس دامن د دینه یا پس د یری د دینه امنا خو شر دادی یا بدوننی لا اشرکون بی شیئا چې عبادت بکې زما او شریک بنه جوړي زما سره شي مطلب دا چې زما عبادت بکئی او زما سره بل څوک شریک وي صدا نه جوړي ومن کفر بعد ذالک چا چې کفر ورسو د دینه فاولائک هم الفاسقون دا کسانی فاسقان خلاف کون کی د حکم د الله واقیم الصلاۃ و اتو زکات پابندیو کینه منځ او ورکه زکات واتیو رسول لعلکم ترامون تابیداریو که دا پیغمبر دیر پارا چی تاسو بانی را مکڑیشی لا تاسبن الذین کفروا موجدین فی الارض گمان مکو بای کسانو چې کفر کړی عاجز چې بچ بشي بس مګه کی و ماواهم النار زائد دی ور دی ولا بیس المسیر او ډیر په زائد ور دوی دا جهنم اوس بیا عذاب ذکر کړي یا ایو الذین آمنو لیستاذنکم الذین یا کسانو چې ایمان وروړي اجازه دی غواړي تاسو نه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه تاسو والذین لم یبلغوا العلماء منکم هغه کسان چې نه رسیدلی بلوغ ته تاسو نه ثلاث مرات درې ځله مطلب دا چې ماشومان دي اجستا کمرې لرازي مدري وخت به اجازه یو عام خزه او خاون ودکیږي په کمره کې نو ماشومان ایله دا تربیت ورکا چې بچیا کله چې کمرې لرازي نو اجازه به علي به اجازه ته زما کمرې لنه راځي او دریم وحینا تذ ومن بعد صلاه العشاء پس د مونږ ماسوتن سلاس اورات لکم دا درې وختونه د فردي تاسو لره مطلب دا چې په دې درې وختونو کې چې ماشوم راځي هغه به ورته کوي اجازه به علي نو چې ماشوم اجازه علي او یو پوری او پایږي د ماشوم نه علاوه غټ خلګي نارینه یو که زنانه هغه به اجازه کوي اسینا دا بهترین آداب خی قران کله چې خزا او خاون په کمره کې ناز دي نو چې څوک دا غ کمرې لورځي نو په کار دادی چې اول دروازه وټه ځکه انسان دی هر رنګ حالت راتلی شي نو د دیو جنا قران ادب خي ماشومان دی او که ځوانان دی او که بوډاګان دی نارینه دی او که زنانا په دې درو حالتونو کې خصوصا او په عام حالاتو کې کله چې خزو خاون په یو کمره کې نو چې څوک ورځي نو هغه په کار دي چې هغه اجازه ستني اول وروټه کوي او بیا دنه ورځي ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن نشه بتا سبحان نه پدی باندې ګنا فسدینا توافون علیکم چې چکر لګی بتا سو با استاذ نه ببالو کذالک یبین الله لكم الایات دارنګي بیانې الله تاسو ته دلایل او الله په حکمتونو والا دی واذا بلغ الاطفال منكم الحلما کله چې ورسی ما شما تاسو نه الحلما بلوغ تا فلیستاذنو کما استاذن الذين اجازه دی واړي څنګه اجازه وغوښته واګه سانو من قبل چې مخې دی نو کذالک یبین الله لكم آیاتی دارنګي بیان الله تاسو ته خپل دلایل والله علیم حکیم الله دې او یو حکمتونو ال ذات مثلا په اوس وخت کې د شپېتو کالو نه وخت دا او یو اتیاو کالو دا نو کاغه برقه کیری بغیر برقه بهر ته وزي نو خیر پروا نه کوي خو شر دار ګورا غیر متبرجات بزینا چې نوې کار کوونکی بزینا خپل ډول سنگار اسنه چې بډای ډول سنگار بډای خدا دا او شونډې سرې کړې دي رانجه چولې دي هغه بهر ته بغیر بورکه روانه ده نه نه داسې بنه کوي دا بیا خلک په فتنه کې مبتلا کی عبدالرحمن بابا یو ځلی یو خلکو ور سره ټوکی کولی نو چا یو زنانا یو بډې زنانا وا هغه پوی کړه نو هغه شونډې سرې کې رانجې واچول او ځان سنبال کوړې ځان خسته نو یو ځل داسي عبدالرحمن بابا په مخ کې داسي تیر شو بیا داسې تیر شو بیا داسې تیر شو ناغوي وای په دې لاړه په دې راغله اوس به بیا راځي سر سپین غاخه وتلی او بډای چې سترګې تو روي مال خندا راځي دا څنګه چې بډای وی هغه بیا ځان خسته کی غیر متبرجات بزینا چې وخورئ تاسو د کورونو تاسو نه د کورونو پلارانو تاسو نه یا د کورونو د میاندو تاسو نه یا د کورونو د خويند ورونو تاسو نه یا د کورونو د خويند تاسو نه یا د کورونو د تروریانو تاسو نه د ترونو تاسو نه او بيوت عاماتکم یا د کورونو د تروریانو تاسو نه د پلار د طرفه ماسی چې وته وي او بيوت اخوالکم یا د کورونو ما ماګانو تاسو نه او بيوت خالاتکم یا د کورونو د تروریانو تاسو نه خالا د مور د طرفه او ما ملکتم مفاتيحو یا چې واګدار تاسو چا بیان داغه یعنی مطلب دا چې تاسو نوکران دي او صدیق قوم یاد ملګری تاسو هغه ملګری چې سړی دا غي پراتلو باندې خوشحالي هغه کله یو بل کور نوکری نو پروا نه کوي نبی علیہ السلام یو ځل ناس کو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را لې نبی علیہ السلام ته څنګه را لې ابو بکر صدیق ته اسرا بیا یو ساعت پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی وی ولی را علی څنګه را علی هغه ته الجو لوګي راوست نور څه وګي ایمان ذکر علی نبی علیہ السلام په خندا شو او ته وی ځای چیزو روان شول یو صحابي د نبی علیہ السلام دوستي داغه کور لورغلل نو کور والا وتوي تاسو کوي چې هغه زموږ ملګری څه شو وی هغه تل دی موږ له خوږي وبروړي ویخا ناسو درې واړه ناستی نو کله چې هغه رالو او نبی له سلام ولیدو ابو بکر صدیق ولیدو عمر فاروق ولیدو ډېر جات خوشاله شو او او سمره خواګه ملمانه مې راغلي سمره خسته ملمانه راغلي نو دا لاړو او دا انګورو باغ او دا غینه یو غنګو چې راوغستو او نبی علی السلام ابوبکر صدیق دې مخ ته کېښو چې کله کې خود نو هغه نبی علیہ السلام چې کله هغه غنګوچې مخې ترالو نبی علیہ السلام آیت ویلو ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم بیا وتا سنا پورز قیامت نعمتونو تپوس کی حضرت عمر رضی الله عنه د الله رسول د دې تاسو بم کی نبی اسلام می آو د دې تاسو بم کی حضرت عمر په جړا شو چې ګنې مونږ په کم حال کې راغلی یو درې واړه وګیو او مونږ ته انګور ملاشل د دې تاسو بکی نن مسلمان ته وګورئ بکور کې هر میوه پرته ده هر سبزی پرته ده هر څه شته او بیا هم ناشکره بیا هم د الله نه شکر د الله کتاب نه زده کوي د الله عبادت نه کوي د الله نه فرمانی کوي و مسلمان اخر تب مړېږي په سبا نه راشه د صحابه تاریخ وګوره د پیغمبر تاریخ وګوره یو د انګور کوچه ورته پروت دی کوچه او د هغه په باره کې پیغمبر وې د دې تپوس وکي تعالی الله کم کم نعمتونه درکړي دي تا نه تپوس نه کیږي د الله د نعمتونو شکریا ادا کا هغه سړی روان شو نبی علیہ السلام پوه شو چې دی اوس ګډ حلال یا ګډ حلال نبی علیہ السلام وتوي لا تسبحنا ذات درنا ور په والا حلال لکه ګډ مال او ګډ حلال نو بیا یې ګډ حلال کو او صدیق کو ملګری کور کې لیس علیکم جناون نشته پتا سبانه ګنا او بیا نبی علیہ السلام وتوی وی تا غلامان شتا غوی نه وی سبا لراشه چې غلامان راغلی نو زبې تعالی درک او صدیق کو لیس علیکم جناح نشته پتا سبحان گنا انتا کلو جميعا اوشتاتا چوغره تاسو ټول په یوځه یا جدا جدا دانه چې څوک جدا کینی سوې د هندوانو خوراک شروع کړي دا خبره غلطه ده الله وای جميعا اوشتاتا کټول په یوځه خورای او که جدا جدا خورای ها په یوځه خورلو کې اتفاق او اتحاد کار کوي خزا خاون بچی رونا خويندې ټول په یو ځای کینی نو دې کې مینه محبت ښکاره کی دې کې د مسلمانانو د کور اتفاق او اتحاد ښکاره کی خو کچری یو سړی یو ځل ځان لکینی دانه چې وی دې دوانو خوراک دي شروع انما المؤمنون الذين بشكا مؤمنان کسان دي اذ امنوا بالله چې ایمان وروړي په الله او پر رسول الله و اذا كانوا ما هو على امر جامعين کله چې وی د دې سره په یو کار په جمع باندې لم يذبون نزي حتا يستاذنوا تر دې چې اجازه غواړي ددنه اجتماعي کار نه پټيږي کنا چې اجازه دې غوښتي ان الذين يستاذنونك بشکا کسان چې اجازه غواړي ستانه اولائک اولائک الذين دار کسان دي یؤمنون بالله ورسوله چې ایمان وړي په الله او پیغمبر الله فایز استاذنو کلی بادشاہیم کله چې دې اجازه غواړي ستانه پیغمبره د بازي کارونو د دې لپاره فلیادر الذین ودی یریږي هغه کسان یخالفون عن امره چې خلاف کوي د سنت پیغمبر نه ان تصيبهم فتنتون یوبرسی دیتا مصیبت یا بورسی دیل عذاب دردناک علا خبردار ان لله ما فی السماوات والارض یقینا الله اختیار کړی هغه چې بر دی او کتا قد یعلم ما انتم علی بتا کی سر الله پوی باس چې تاسو پای باندې و یوم یرجعون الی باورز چې واپس بغلی شي آیتا فینبئهم بما عملوا خبر ورکی باغ چې دی عمل کړی والله بكل شيء عليم الله دې پاره یو شی باندې پویا صورت کې اصول ذکر کول د پاره د برات د صحابه کرامو او دارنګي قواعد ذکر کول د پاره د نبی د فاشا آداب سبعه د پاره د صد د فاشا او بهترین اصول د مؤمنانو صفاتونه او دارنګي آخر کې بیا آداب د پاره اصلاح د معاشره او آخر دعوانه